بسم الله خاص په امداد د نوم د الله چې به حد مهربان رحم خوې دې امداد غواړو شروع الحمد لله طول صفات د خدای توب د الوهیت خاص الله لردی رب العالمین چې د پالنه کوونکې د ټول مخلوقاتو دی الرحمن بحد مهربان الرحیم نحم والا مالک یوم الدین ورکتاب درزن انصاف ایاک نعبدو خاص تال رب بندگی کومن و ایاک نستعین او خاص تتا نمدد غوارو اصول ختم شو قران کریم با منګه د اصول مطابق وایو د هر صورت مخکی د پینځو خبرو پیژندل ضروری دي اول ربط د صورت تما قبل سره تناسق او تلازم ورته وي دویم دعوه د صورت مقصد د صورت سیقت لها الصوره چې صورت ته راغون او جمع وي درم خلاصه د مزامینو د صورت چې دا تقسیم السورة الى المزامین او سلورم په صورت کې د مشکلات او غور هغه مفردات او مرکبات پنځم امتیاز د صورت میزه کله مونږه اشاره اول کیو لیکن چې صورت ختم شي مزایا د غي معلومیږي بیا کله به یو صورت متکسر الاسماء نمونه ویډی دي نو په اول د صورت کې به موږ هغه ذکر کړو نمونه د صورت دا په نقل بنا دي په عقل نه ځان لا د یو صورت نوم نشي خوده د قران کریم مقصد معرفت الله په جنګلو د الله نو هر صورت کې بمنګا د الله اسماء او صفات چې دي کې دومره دي بحذف المکرره لکه سرنګي چې په صورت کې پنځه خبرې پیژندل ضروری نو په آیات کې هم پنځه خبرې ضروری ربط آیات تما قبل سره عنوان الآیات عنوان موضوع د آیات د صورت موضوعي نو د آیات هم خپل موضوعي دریم د آیات خلاصه او مقصد سلورم حل د مشکلاتو په آیات کریمه کې او حکم من با په خپل لغت کې پښتو کې کوشش کوو اردو والا دی پاکو کی ربط اولا خبرم دې کې مستقل تفاسیر لیکل شوی دي امام رازی رحمه الله لیکلی دی چې اکثر لطائف د قران په ترتیبات او پروابط کې اخوري شوی دی بعض ائمه وایي چې د محاسنو د کلام نه دادا چې د دې د یو بل سره تړونی ګډي وډي خبري نه ارتباط ته قران کریم بعضی د بعضی سره چې پشان دی یوی کلمې شي او پدې کې علما د بغداد کمزوري شیخ امام ابوبکر نیسابوری او په دې کې علماو ډیر تالیفات کړی دي البرهان فی مناسبت ترتیب سور القرآن د علامه ابي جعفر ابن زبير شیخ ابي حيان نظم الدرر د بقاعي المتوفا سن 885 هجری او دا ډیر لوی کتاب دی مرتبه نه پوره کیږي چې د سړی سره کروڑ روپۍ همي او د بنده سره دا کتاب شته دوی جزء دی زخیم زخیم جلدونه دي امام رازی ګوری نو په هغه کې تناسب بین الآیات ډیر زیات دی خدایا دلری چې دا د هغه چا د پاره چې عمق په عربیت کې لري زمو مشایخو کې جواهر القرآن د شیخ د پیندای التزاما دا اول نه تر اخره پوری ربط خلاصه ذکر کړي سمت الدرر زمون د شیخ رحمه الله دا دی او خانه مطبعه دا وړي رخدا زمون د والد مرحوم د لاس دی د دې تفصیل گزاردار دریو جلدو کی وانا پیت دی بندا سورت بقره صرف لیکلی دا او دی کی دا نور مقبعون خوڑی شو میلاوم نشو او مفصل قریبا ذلیل شتو جلدونو کې دي الله دې زمو په جون کې راو باسي د شیخ شاگردان مرجان کې هم دا التزامن درر منظومات درستم شیخ هم دقا سمت الدرر ده او عربی لیکلی دا توجیح الناظرین نو ما عرض دا کو چې کوم خلق زید را نسته دی چې ربطونه پکې چا راویستي دي نو دا ړاند دي د عقل عقل کې اندې دي مخلوق ګړې وړې شروع کی نو یره د ذهن کې فرق دی نو ربط ته یو صورت ته بل صورت سره د آیات آیات سره نو معرض دا کو چې د صورت پاول کې به مونږه خامخا دا ذکر کو چې ربط یې څه دی صورت څه مسله ذکر کوي دعوا چې صورت په راغونډي خلاصہ تقسیم د صورت ال المزامین سورت فاتحه مونږ وګورو نو پدې کې دولس کلمات دي هر یو کې به مونږ کوشش کوو پینځ پینځ خبري بلکې د دین اکر زیاتی او په تور د ادب شرعي د صورت نمخ کی هر روز من یو کلمه ویو او هغه ته کلمه د تعوذ وی الله من الشیطان الرجیم پناهي غواړم په الله سره د شیطان رټلې شوی نه پدې کې پنځه امور دا ضروری دي معنی، کیفیت شرعی او ضرورت. دویم، مستعیذ پناه غوښتونکي څوک دي؟ دریم، مستعاذ به اول امر تعوذ فارسی کې پناهي طلب کردن پناهی غوښتل طلب کول کیفیات ته تعوذ لس دی ات قران کی دی دو احادیث کی دی دا یو قیده وری چې کلمات شرعیه دا بنا دي په نقل شرعي باندې ځکه د دین بنا په اتباع ده نه په ابتداع باندې اوله طریقه سورته بقره وش پیتم کی موسی علیہ السلام قوم توئی اعوذ باللہ پدې پسې اعوذ بک ربي رب رستو دې شپږم مدتين کې اعوذ برب الفلق خو یو استعیذ بالله ابن جریر عبد الله ابن عباس رضی الله وی د سند په لحاظ سره پدې کې انقطاع ده استعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم منګه صرف تعوذ د پاره ذکر کو ضروری ولی دی مما امر الله به سلور زر قرآن کریم کی دری امر دی کئ د هغې د حبط نه ځان ساتې نو د بچ کولو طریقه قرآن ښئي کله چې اراده لوستو د قرآن کئ نو امن وړه په الله سره د شیطان رټلې شوینا اعراف حدیث کې امرازی دو تنه په خرړو نبی علیہ ما ته دا معلومه ده کدی او نو غصه به سړی شي اعوذ بالله نشته پسینو د دوی کی ته خبره مگر لوی حسد ما هم ببالغی تسلی دا عادت دی والعلم عند الجهل والعفو عند الإساءة فاستعذ بالله تعوذ ضروری ځکه دی چې قران سلور پیری د دې امر کړی دی او مطلق امر د پاره د وجوب او د فرضیتی دویمه خبره مستعیز پناهی طلب کون کی سوک دی نو تفصیل دا دی چې هر مکلف ک پیغمبري کنور څوګي د استعاذه حکم دی ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب د تعوذ کړي دي نو هر یو کس پناهی ته محتاج دی چې یو شری او پناهی وغوړي د الله نه دریم مستعاذ به څوک دی چې پناهي پس سره طلب کیږي نو صرف او صرف الله قران حدیث نه معلومیږي چې امن غواړي نو په الله سره غواړي زکه پناه معنا بچ کول دي او دا صرف او هو الله او هغه کلمات وارده چې قران حدیث کې راغلي نو مشرکین هم داوی چې پناهي صرف سيقولون لله سورت کاف کی ویشتم آیات اصحاب کاف چې ولن تجد من دونه ملتحدا زید پناهی اطل ما واطل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته اٹل حکم ولن تجد من دونه ملتحدا رد الشرك في التصرف کی هیڅ کلا هیڅ چریت به بیان مومی سوا د الله نه زید پناه او د بچاو ملتحده یو کم دیر شما پارا سورت جن استعاذه کوي یقینا پناهی نشی را کولی ما لره د عذاب د الله نه هیڅوک ولن اجز بیا وبنمومم سوا دا غنا متحدا زید پناهی او سورت جن کې رد په هغه چا باندې دی چې څوک استعاذه بغیر الله کوي مستعیز پناهي ورکون کې هر هغه ذات کې دی شي چې هغه په هر څه قادری والله وحده په هر څه عالمي هو الله وحده مفسرین لکه ابن جریر و غیره د اعوذ بالله معنا کوي چې استجیر بالله دون غیره من سائر خلقه د معلومه شوه چې تعوذ بغیر الله شرک دی کته وای چې اعوذ بالله کې هو قرائن لفظیه د تخصیص نشتا لیکن موږ وایو چې دلایل سره معلومیږي او دې سره د تعویز مسله مربوط ده تړلې شوې ده تعویز مختصر به موږ ذکر کو دمونه دو قسم دمونه دي یو کلمات قرآنیه الفاظ شرعیه قران او سنت کې راغلي ډیر احادیث صحیحه د نظر د لړم د ما د ننکای زاد المعاد د حافظ ابن قیم سلورم جلد اخت کتابت لیکل څټل پرچ باندې کاغذ باندې جایز یا الله دی اولیکو کنز العمال صفحه 64 جلد قرطبی اتشتم جلد اول روح المانی 145 پنلسم جز آیات قرآنیه کلمات شریف دا تلی کی چاہتا ازان دے بازی تے بازی کی نا تعلیق روایت شتے مرفوع نه دی احتیاط دا دی چې په تعویز کې بی احتیاطی کیږي که خبره دا ده چې ته څاخو کې دمو کې توهین راضی بیت الخلا تزی او دا خبره چې دې ته مطلقاً شرک وي نو دا د حد نه تجاوز کولی دي الفاظ صحیح دي یو سړی احتیاط کولی شي ټیک ده د دې دور مجدد شیخ تپنتیر رحمه الله به خبر اخلاصولا او واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان دیزه کې باغوی خبره کوله شیخ رحمه الله په بار د دم کې چې یو تمیمه ده کنجکا یو رقیه دم حدیث کی راضی چمک کی نو طیور فی وکناتها پریده مرغان جالو کی اسم عربو دستور دو چې کله به سفر لته وختي نو مرغه به والو زولا جالی نه که دس طرف ته بلاړه واپس بشو خي طرف ته کار کیږي تمائم جکا تمیمه لکه الیوم خلقو دی لاسونو تا بنگلی چولی سیکانو کنجکا چې ماشوم د الک په دې سر وګوري نو کنجي کې دا موثر به ذات غني چیر نظر به په اثر نه کوي شیخ رحمه الله بفرمایل تمائم چې موثر به ذات غني لکه وي زمون ملک کې دستور دادې چې دیو خزي بچي بنه کېده نو د بیړای میخ به ورته واچو مقصد د بیړای میخ لوم دی نو دا بلم دشي باردار بشي ای د دې کته کلی او ملکو هغه ماته وی دا سوق کی ما استاد امام د خزې خپې ته دا میخ پروت دی ویته څنګه خبرې د امام د کور نه تاوی نه کېدو ما وی دا پرې د نور وام وی شیخ رحمه الله و تفریح د پارا کله قصه وکړه تو لرا درس به وګورو خوب د ملګرو تختیده وی زمونږ د کلی یو سړی و ډېر لوی غلو بدرای راغله دغه خوړ د ټنکوي نه یې غوی پټ کو مانکی کی بیا مون او خود چې دا د پنځپیر سړی راويسته دی ویریشتیا وم ویو وی زراغ لما خام د کوڅې ور لریو ز په سلوري په اخور کې او باران وریدا زنجیر می پرانست تاسو دند وای خزو خاون چې دا مې وي نو کور کې په هر قسمه حالات دي وی بس بس مخ کې مزه دې ته تمیمه وي عمل امر د بابا کنجکا خورا مالګه دا قسم د تمیمی نه دی او دا مفزی الی الشرک دی اک ټک حج ایامو کې چې کله تاسو لاړ شئ کونترو ته خلک دانی واچی غنم نو بیا راټولې مې دا اولي معاوضتین پزان لست پیغمبر علی السلام درې قسمه دعا کړې د یو چې پاغي کې عاجزي دریم د الله نه غوښتو دریم د الله تعریف ها کتاب الدعوات ته امام بخاری رحمه الله نو چې ادعیه وګوري دمونه سمدي عجزي د الله نه غوښتو د الله تعریفات دیو جن حدیث کی راضی چې بهتر دعا دعا د یونس علی السلام د زکه پاغي کی دا درې واړو شیخ په فرمایي چې افسوس دا دی چې د ملک خلک په احادیثو نه پويږي او دوم داسي دا قابل استاد قاعده دا ده چې باب کې دومره روایت دي دومره راویان دي او دومره مسائل دي دریم لفظ تعویز د استعاذینا روز پنا غختل لکه معشوم دی ویل نشي تدا الله نمونه ولیکي الله ته بچکا زاد المعاد د ابن عمر رضی الله عنهما نه دا روایت را نقل کړی دی سوسار کی لوهار کی مسله خلاص شو دوم سنت بل بني دم پوکی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن حسین خدا هغه ځای کې چې فتنه نه وي لکه ام المؤمنین وی چې په مرض وفات د نبی علیہ السلام کې به ما معوذتین لستا دا غوی په لاس به می چفکول هغوی به په خپل بدن راخ کاوده اوس دا کسب او د ګټي وټي ذریعہ جوړول دا غلط دي او به کلینی کی شروع شي ورلانی او د پیریانو معاملو کې کوړی و غیره دا ټول الفاظ شرکیه دي ښه تعویز کی ما سوا د اسماء د الله نه جبرائیل میکائیل امن غختل دا شرک ته ښه په خا وختو کې یو ځل د کوچو تعویز کړو ناغي کې بین الاقوامی کافران لیکلیو فرعون، هامان، قارون سړی ما معلوم کو نو ما ته وی چې مولوی سي وی دا قران حدیث ومن تاسو ته پرې کافر خو مونږ ته پریږدئ کنه استعاذہ بغیر الله دا شرک ته ښه یا الله یا علی یا جبرائیل یا میکائیل سلورم خبره مستعاذ منه دا ډیر چیزونه دي اول شیطان دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دویم من شر ما خلق من شر الوسواس معاوضتینو کی درم من کل متکبر جبار حمی مومن ویشتم کی سلورم د خلقو د ضررونو نه پنځم استعاذه د ارتکاب د جهالت نه لکه موسی علی السلام قوم ته وی اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین بقره وش پیتم شپغم سوال د مالیلیق سوره هود کې او داغه وصل ختم آیات ته سوره هود انی اعذک ان تکون من الجاهلین دنا په غوندي سوال مکوا وم قال معاذ الله ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده معاذ الله پنای په الله سره غواړم باب د استعاذه ډیر واسع دی لکه مشکات کی نبی علیہ السلام د جزام برس بلاغانی ظلم خیانت جنون عذاب قبر لکه نن سبا دا وبا ده نو منګه اعوذ بالله دا دم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قرآن والا بدا تعوذ دیر زیاد وی زکه په دبنې صاحب ډیر راضی نو تبا مړلا سیو خرابول دي فیزا قرأت القرآن فاستعذ بالله پینځمه خبره مال اجله الاستعاذہ حکم د دې حافظ ابن قیم په اغاثه کې ذکر کړی دی یو وقت القصف اعراف من سجده من ذکر کرو او ما ویلیو سړو جنگ کو دیو سړی مخ سکی سوزکیږي نو نبی علیہ السلام وی چې زما سردا سی کلمه د کدی او غصه به لری شي هغه دا چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صحابی لاړه ته وی او غټ حکمت دا دی چې یو سړی قران لذي نو په کمبخت او بدبخت اور لګي لکه اليوم بعضی خلق به وی چیرا شکر دې درسونه ونشو ایمان تازه کا نکاح بیا وتړه مړه دا خرابول دی یو ځینې خپل خلکوم دا وی چې مړ دا ګران وی نوې قران کې خو چې سوره نن وځي خدا الله کتاب دې معجز کتاب دې دا بیره خبره ده چې څوک نه یادې او میان دې ټیک ته عام درس وکړه ستړي کیږي نو هغه له سره دی بیا شیخ تپنچور رحمه الله چې کله آغاز د درس پکاو نو اتلس غنټې درس پکاو شازلمی به ورته ناستو هغه یو ورته ته پیرې کو نخری نسکی دغه ناستی دا کلمه د تعوذ پنځ پیر پنځه وکړي او هر ورځ موږ ذکر کوو دې ته کلمه التعوذ ویل کیږي معنا کیفیت شرعی ضرورت تعداد د سورو د قران کریم راجح دا ده چې دا یو سل څوار لس دي چا ایک سو تیرې ویلي دي خو انفال توبه یو کړي دي ابو الحسن ابن الحسام نه دا نقل دا چې شل سورتونه بل اتفاق مدني مختلف فيها باقی ټول مکی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ ویش مدنی او باقی مکی تفصیل د دې اتقان صفنو دس کشته آیاتونه پشمار د عائشی صدیقی رضی الله عنها څلور شپږ کپکی 6666 کلمی 76250 سورة الفاتحة اصل مقصد د قران کریم په فاتحه کې ذکر دی عنوان دا شو او لس پیړی پدی بندی وی د ادم علی السلام نه چې العبادت لله وحده رومبه پیغمبر چې الله دنیا ته رالیږي د رد شرک لپاره نوح علی السلام امام بخاری بط الوحی کی ان اوحینا الیک علیہ السلام واقعہ ذکر ذکر کی خالق آغا لله پالن کے آغا رب العالمین د رحمت قسمونه عام او خاص داغه پوری مختص نو فیصله ستالاس کی مالک یوم الدین دا عقل من کار دا دی چې یو زیت لاړ شي نو خپل حاجت اول په اختصار ذکر کی نو بیا تفصیل لکه ملما راغې سل راغې ضروری کار مې دی شیخ په فرمایل چې سړی راغله مې سکار دې دی ویسي زیدی تران شم ویلما فکار دی السفر قطعه من العذاب بے ضرورت ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون لام تعلیل يا یا كردا قطعا يا جامين فاط الانس تربیت ته جسی الله کوي نو دروح ام انبیاء را لګلی د الله کتاب په جندل زکه خوشحالي دی کی دا مصائب برازی په حق پرس باندې او داغي اجر قیامت مالک یوم الدین حکیم لا یخلف عن العدل مقاصد اربعات توحید رسالت صداقت الكتاب ایمان بالیوم الاخر فاتحی ذکر کړو دیتا براعت الاستهلال وی الله خالق وصف مشورا پالون کې رب د رحمت اسمونه ستا الرحمن الرحیم فیصله ستا لاس کې مالک یوم الدین دو حصی کا صورت اوله حصہ کی اصول الايمان او دا صلو دویم کی تقسیم د خلقو صفات ته الوهیت خاص الله لره دي د کارسازي او د غیبدانۍ مقاصد مختصر ذکر کو نو ټول قران دې ته ام ام زکوي بیان د دې اصول لکوټي تفصیل د دې تکای د دې خلاصي نو اول دعوه د سورته فاتحه په عنوان د الحمدلله چې صفات ته الوهیت صرف الله لرشتا بل چا لره نشتا نو دعوا الحمدلله شو ربط نه منګه وزګاری زکه مخ کې بل صورت نشتا هو بسم الله سره ربط وای نو بسم الله کې صرف توحید نو پدې کې خبر اړیږي نو مزامینم ذکر کیږي دنیا کې فرق دي که حق دی او که باطل دی نو هغه په دې دریو کې داخل دي ښا دعوه من ذکر کړه ربط تاجت نشته کده بسم الله سره وای خلاصه ذکر شوه. مشکلات پاتې شو امتیازات پاتې شو نو هغه به موږ وایو ورورو رومبه صورت ته سورۃ الفاتحه مکان صفه 23 کې تحقیقی تسمیه و فاتحه آیات و کلمات ویش حروف یو سلسلیخ بسم الله آیات یو کلمات سلور حروف پینزل دا سکرانه خبره نه ده تفاسیرو کې دا شته سر کې ځینې مفسرینو دا اول نه تر اخره پورې دا التزام کړی دی اول صورت ته نزول کې سورہ علق اقرا بسم ربک الذی انزایاتنا نو دویم قلم درم مزمل څلورم مدثر نو دا پینځم او د دې مثال د ترتیب قرآنی او د ترتیب نزولی لوح محفوظ کې زمو مخ کې چې په کم شکل پروت ته نو لوح محفوظ کې داسې وو او ډاکټر حکیم له سوکراشي هغه لومبای چت کې داروي خي د سر نو بیا دا سکته کته راځه د ګیډي وغیرہ د معدې مریض دی او تول علاج یړو لومبه د سر کوم ځکه د سر د عیني برف پرتی دی اول نه نه ترتیب نزولی حسب الضرورات په درشتو کالو کې قران کریم راغلی دی مرجان په لرازو مرجان کې ملګری ځان سره ذخیره کوي پته د ژوند نه لګي شاری وی آیات ته نو آیات بی ګول شکل دایره بی صورت لغتن علامه شرعا قطعه مستقله صورت او آیات کې عموم خصوص مطلق اگر که څه خبرو کې اختلاف شته خو خو تفسیر دی اسانم دی ویډیوم دی په داسې صيغه د نسبت کې د سلور امور ضرورتي منصوب نلې علامه د نسبت او علاقه رجل رجل منصوب صوت منصوب لی علامه یی علاقه د صوت اوسیدون کې دغه کتابونو کې رجلن هندیون بک شیء حرکه مکی ته مکه ځکه وایي چې خپل مخالف بربادي ښه عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک شپېته وی کسر لري کوي تلسو نه کم څوک پنځه شپېته وی پیدایش او د وفات مستقل شماري یو صورت ته چې مکی او مدنی ویل کیږي دا په اعتبار د اکثر او اجزا سره سوال بدفشي ما ویلو کوشش زمونږ د شيوخ داري چې اصولي درسي سورت په مکی مدنی آیات دی پکې ما قدر الله حق قدره نو مرجان ځکه وی چې کون د صورت مکی یا مدنی په اعتبار د اکثر اجزاء سره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دور نبوی ټول پینځه ادوار دي اول درې کالو زید ابن ارقم کور کې خفیه دعوت ایزانو سړې دې لګیا دې وی با دویم دو کالا اعلان دعوت وشو نو ضرر نو غلبه د دعوت نه و دریم دور چې دی بیا پنځه کالو دعوت غلبه کړی و فتن شروع لیکن مانع خدیجه الکبرى رضی الله عنها او ابو طالب سلورم دو درې کال دی پدې کې مانع ختم شو فتن شروع شو دعوت غلبه هم کړی و پدې کې چې کوم صورتونه راځي کې به تلقین د صبر ډیر زیاتی او پاتې شو پنځم دور نوغه مدنی پیغمبر علیه السلام هجرت کو شاهی دور مسلمانانو الله مرکز ورکو درین سلورم دور کې به تلقین د صبری درین او درین دور ته دور متوسط ویلې کیږي ملګری به مینس کې تپوس بیانه کوي چې دو سیت څه ته وایي منگا وائی بیو زمانی نزول دور متوسط مکی معظمی د صورت نوم تقدیم تاخیر ترتیب دارنګي ترتیب د آیاتونو دا توقیفی تقدیم تاخیر د صورت په اعتبار د اکثر او اجزا سره نوم په اعتبار د جزء غالب لکه دیباچه قرآن کریم سورة الفاتحه نو منگوائیو چی سورة دا د سورو د قرآن کریم نه ترتیباً اول سورت دی او په نزول کې پنځم. علق، نون، مزمل، مدثر، فاتحه. د مکیو د مدنیو پښتنو فرقونه مفسرینو ذکر کړی دی شیخ ولا جدول ورکړی دی چې کله په مکیو صورتونو کې پنځل سورتونو په نسب اخیر کې د مدنیو کې کلا نشتا سجدی مکی سورتونو کې دی مدنی کې صرف حج کې ده آدم علیہ السلام د ابلیس علیه اللعنت واقعا مدنی سورتونو کې مکیو کې ده مدنی کې صرف بقره کې مکیو صورتونو کې عقاید دي د جهاد ذکر پکې نشتا مدني کې مرکز جهاد راغې بدر احد پنځم مکی صورتونو کې منافقانو ذکر نشتی منون کی نه منون کی مدینه کې منافقان پیدا شو شپږم مکیو سورتونو کې یا ایوه الناس کونه اکثری دي ځکه تداونه وای چې سورته بقره کې یا ایه الناس دې وم مکیو سورتونو کې اعتقادیات ذکر کیږي مدنیو کې احکام امور انتظامیه اتم مکی سورتونه وانه وانه مدنی صورتونه اوګدا احکام دی پکې سورته بقره لوی ګډه لري نه هم په مکیو صورتونو کې مقابله د مشرکینو مدنی صورتونو کې مقابله د منافقانو اهل کتاب سره نبی علیہ السلام کاتب توی دا التویسا ناقد د شعراو چې لاړ ګوري ورته وما هاذا کلام البشر مدنیو صورتونو کې انداز د بیان ساده ماوی دا فرقونه اکثری دویم عنکبوت مکی صورت ته او د منافقانو ذکر دی پکې هغه آیاتونه مدني دي زمون شیخ کی انابت دیر زیاتو خلق اسی تعصب او حسد و سیزل ولی او اور کې سړې دې قران لراوته دي تور سره حسد کوي دا کې تاسو کې ترجمه دې کم زه وکړه حکم زه وی قران قسم ور کوي لا اقعدن صراطک المستقیم دا خو د شیطان کار دی. درس په زما نو چاوي پتا حواله نه ورکی می اړو دی ورکی نه په حواله کې ما تاسو سره میلاویږي خو چې قران زده کی زمونږ منشور سم دا دی چې وان اتلو القرآن ماوی دا فرقونه تفاسیر ذکر کړی دي دارلوم کراچی داغی ماهنامه دا البلا شیخ رحمه الله لبا البلاغ راتو اکما سرم گن جلدون دا غشتا خپل نو شیخ رحمه الله لیکلی دی البلاغ ماهنامه دا خا دا دلالت کوي په انابت باندې اوس دا بیا خبره ده چې ته اوچ پوچ حسد کوي ورنه په یو ماهنامه په تفسیر کې حواله ورکول لکه را روان دی معارف دغینا کمزورې کتاب دا دلالت د انابت ته دوګر ګرځیدو حق ته دا صورت تے بعد المدثر او قبل اللحف او زمانه نزول دوری اول دی فاتحه په باره کې مفسرین مکی مدنی دواړه لیکي نزول متعدد اشکال دا راځي چې اول صورت علق دی نو څوک وي مدثر دی نو څوک وي فاتحه ده دسوقی د شیخ الهند رحمه الله کتاب دې په مختصر المانی مستقل ملاوی دي سلور جلد کې لپاسم په مختصر المانی شته خو پوخانی اوس اوردای کی دي سورة فاتحة د مرجان ترتیب د شرجانی غوندې دی دفو ته اشاره کوي اول سورة اطلاق سورة علق دی په اعتبار د نو سوال ته اشاره کوي نو تعارض په روایت کې را نه دی روایت ما ذکر کړو د فاتحی خلاصه توحید الحمدلله موضوع د قران اوس به وګنوي چې دا څنګه قران چې خپل پرانستا نو په خپل موضوع تشریح وکړه لکه ما اوسوي چې خيار سره راشي وي زما کار دی نبی تفصیل کوي ختم د قران په توحید دی قل اعوذ برب الفلق چې امن غواړي نو برب الفلق برب الناس او دیتا مراعات النظیر ویلې کیږي فصیح بلیغ مقرر دی یو موضوع شروع کړی دا مینس کی اخوا دی خلاړ شي نورستو بیا خپل موضوع لراشي آمدم برسری مقصود دیتم د معانی په اصطلاح کې مراعات النظیر ویل کیږي خو دو قسم افعال دي یو چې داغي وجود مقصودی چې وشي وسوسې د شیاطین دي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قران داخی چې کده یو کار وجود دی مقصودی د الله نو مخلا عدم تخیدل دی مقصودی د الله نو اخلا پتو لګی دا چې مخلوق ته الله څه شي پرې نه خودو بسم الله الرحمن الرحيم افعال مرغوبه او دا خلاصه د تسمیه ده بسم الله الرحمن الرحیم خاص په امداد د نوم د الله لکه سوري اهم درس ته قران دی د الله نه امداد غواړو صرف د الله نه د یو کار حاصلول دی مقصودی د الله نه امداد غواړه بچ کېدل دی مقصودی د الله نه امداد غواړه پناهي غواړه پاتې شوی او خبره چې ورکو نورکو دا کی د دې زمانی یو بهترین مفتی او محدث او مفکر د اسلام هغه وی چې مشهور قاری با و یو ځای رکوع کړه نو شاګرد به پاغي عین لیکو او دا حافظانو ته پته لګي چې کله تراوی کوي نو په مشهور ځای ودرېږي د دیو جنا رکوع د مضمون سره څه تعلق نه ساتي زیب زیب لفظ د عین لیکلی مضمون بلا پورا نه بسم الله الرحمن الرحيم شرافت ته تسمیه دا موسی علیہ السلام وی په ګډه باندې دړ راغی الله ورته حکم کو فلانه بوټه اوخرا دوباره اوخور دړخ سیوا شو تپوس کې وی مخ کې زما پنوم اجازه ته دوباره دې بی اجازه ته خړل لې هر شي کې شفا د الله پنوم ده دویمو منصور ابن عمار یو کاغذ به موندو بسم الله پکې ته لیکلی و نو هغه مناسب ځای کوت ولا بیا نه مونږه شو وای خوړوي ساټه وی اوتی تل حکمه د باری تعالی د نوم عزت ته وکونو د منصور ابن عمار د خلینه با د حکمت خبري راوتی درېم یو سړی دی صاحب ضرورت دی زموږ د ټولو کندونه دي او هغه داولی کی بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل الى رب الجلیل زمو والد مرحوم قاضی سے چکل وفات کیدو زمظهر کیو داغو دیر متوکلو نو دا هغه نه صرف ماته میراث کی د دنیا په اعتبار چې هغه واسکټه موږ ولټو نو دا څا پکې ته پروتو خالد رضی الله عنه نه چا تاسو کو د حقیقت ته اسلام اغوی زهر قاتل راوړی ایمان سر تعلق ساتي زمو استانو زهر قاتل بسم الله کړه وېسکل په سریروم عمر رضی الله عنه ته وی چې زما په سر درد دی ټوپه ولا ولېګلا چې ټوپه بابا په سر بدن نو ټوپه به لری کړ تړو غاریان شو ټوپای سوي کړو هغه کې بسم الله الرحمن الرحیم لیکو تفسیر لیکلی او سراج المنیر دې د شربینی څلور جلدو کې دی زر زر قدر تاسو که چې پیسې په ورکی نو سړی ته پته لګي کله سړی اطلاق نه دی شوی مشرکین عنادن ویلی دی رحیم دا د سره جز د قران نه دی د پاره د فصل لیکلې شوی دا یو جنا غف بسم الله نه دی قائل چې پاول د فاتحه کې د ولستې شي نه دی خو جز د هر صورت نه نه دی امام شافعی رحمه الله وی چې جز خود قران نه اوم دی او دو هر صورت نه جز نه دی دلیل جرد القرآن عن غیره قرآن د غیر قرآن نه مجرد کئی نو که بسم الله جز نوی نو نبلی کلی کی دا نو د قران نوم جز ده د هر صورت نوم جز ده ځکه د هر صورت په اول کې لیکلي ده دویم یو قاری دی او هغه قران لولي بل استیعاب او بسم الله پکې پرې خودا لکه رمضان کې قاریان اکثر بسم الله پریدي تعریفي دا حدیث د حادثي مشهوري نه خلاف دی دا الفاظ کچا سره مرجانی والله اعلم نو دغه زی ټیک کړي امام ابو حنیفه رحمه الله دلیل د ځان د پاره حدیث قدسی وی چې باری تعالی فرمایي قسمت الصلاه بیني و بین عبدي الصلاه فاتحه نصفين ولعبدي ما سأله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين نقال الله تعالى حمدني عبدي حق نوم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله سوره فاتحه لوستا نو کان له سکتا مدن مدن بيوي بسم الله الرحمن الرحیم په شکران مسنون طریقې سره قرآن کریم ختم کی زینی خود اجرت ذریعه ګرځي او بس خو بالکل تراوی نه کیږي بیا لنډې پکار دي اوس الحمدلله غسي نشتا یو کال چا دیره کې ختم کو نو فاتح او حافظ یو بل سره ځان جوړ کړیو سایاتونه به یاد کړو زما یو شاګرد راغلی او ناسا په هغه کې خبر نه و دګڼه کې ولاړو صف کې نو چې هغه د امیز کې پرې خودل شروع کړو ناغول د شان فتح روتللا یو دو دری هغه تراوی لند اخلاص کړي بیرستوي مړ قاری شي علم داسې نه کوي نه اورته علم داسې نه کوي لکه ته خلکو له دوکه ور کوي اس کی وی سر نه شروع کی بسم الله وایا میز کی چرته یو صورت کې بسم الله الرحمن مولا علی قاری لیکي چې آسماني کتابونه یو بسطه العالمون قران د دې یک نه فکر د دین بحث کوي ښا 104 په څلورو کې د څلورو په قران کې د قران په فاتحه کې د فاتحې په بسم الله کې د بسم الله په ټکی د بعد بسم الله کې ښا په دې نقطه کې ښا مقصود توحید دی ځکه موږ ویلو چې په قران کریم کې حفظ د جميع جوانب د توحید او رد د جميع انواع د شرک چې ضد د توحید موضوع ویم دې ته چې په فن کې عوارض ثابتېږي د چا د پاره فانظر الى حکمت الباری سمندروں کو کوزے میں بیر دیے پنڈے شیخ کو فرمائے دویم د فاتحی درې مضمونه چې دي دا په بسم الله کې دي او اکثر لره حکم د کلی پیدا کون کې د هر شی مازی الله الله نه مراد و سورا مشرکین هم دا منله پالن کې رب مرتبه د کمال رسون کې یوازې الله رب العالمین نو درم منتظم یوازې الله الرحمن الرحیم او سلورم د قیامت مضمون دی اول مضمون بسم الله الله نه مراد وصف مشورا خالق لكل شی مشرکین مکه دویم مضمون الرحمن الرحیم منتظم مبدا و منتها د باری تعالی په قبضه کې شو صراحتن نو باب القرآن الحوامي او د حوامي دعوه دا فدع الله مخلص له الدين لبي لباب شو او دې ته اشاره په بسم الله الرحمن الرحیم کې په اعتبار د متعلق سره چې بسم الله الرحمن الرحیم استعینوا درې تقریر یې شو د مولا علي قاری دو د شیخ ته پندای رحمه الله زموږ مشایخو لا تقاضا د دې کې چې شروع دی په ما وشي د حمد تقاضا د دې کوي چې شروع دي په ما وشي عمل په احدهما مفوت ته عمل لرب الاخر فمت ترجیح نبی جواب ورکړي چې بسم الله کې ابتدای حقيقي او په حمد کې عرفي دا بنا د فاسد د په فاسد باندې بسم الله الرحمن الرحیم تحقیق د الفاظو د ټکو د بسم الله په حذف کول کې حمزه راوړه اسم په وزن د افعن شو نو جمع د دې اسماءون دی او تصغیر د دې سمیون دی کویسمن وی نو جمع بددی او سام او تصغیر بددی و سیم راتا لیکن یا باطلون د بصریین په نسبت دي د دې حروف اصليه سین میم واو په لفظ الله کې احسن الكلام علامه مجد الدین د دیر شو نه زیات اقوال په دې لفظ د الله کې ذکر کړی دي كما تحيرت العقول في ذات الجلال كذلك تحيرت العقول في لفظ الجلال دلتا مما صرف شپږ به کو بحر محیط کی دا قول ذکر کړي دلیل دا ویلې دی چې نوم علم د هر هغه شي د پاره وزیدې شي چې دا غي تعین په اشاره سره راتلی شي الله تعالی منزه دی د اشارت فسینا مشار له بی اشارت سیا کله غلبه د اسمیت په وسپیت راځي باقاعده نوم چې علم بالوزي لکه د انسان د پاره سړی یو نوم وزکی النجم چې تلو پیرونو ته ویل کېږي سوریا قاضي بیزاوی درجه په درجه را کوزی دا پس دې مشتق نه دې جمهور په دې منی قائل دی امام ابو حنیفه امام شافعی انہو کی سلو لغاتی